او درې مثالونه د بارا د وضاحت د مسلې د توحید د بارا او سلیریش خطاباتو دولس خطابات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او دولس خطابات د امت ته دې ته به مسله د زیار باربای کوي الله دا دې د روا کولو درې طریقې وښودلې چې دا هغه وخت لپاره حرام شو او چې کفاره دې ورکړه نو دا حلالېږي دا دې د حلت طریقه دا ده چې یا با غلام آزادې درې مثالونه په دې صورت کې بیانې پاول کې د وضاحت د مسلې د پاره چې څنګه په یو ګډ کې د زړونه نشي کېده نو عالم په دې دنیا کې دوه مددګاران دوه خدایان نشي کېده سوټه دا خلاصه کې دا څه درناري چې مړه خو اسه چې نه نه نه نه زه پیسې ورکوم وروره ما پیسې د خراب علاج نشي په خراب شو رښتیا وایا بغیر د کسوټۍ نظر ګرځاله غسی ځخلی ناغه تورکۍ او هغه په کسوټۍ خپل باندې سیزوي او راځي راځي پوری چې دا اصلي یو د دې سری کې نقلی دی ډول سناو کیږي غانې بجانې ته به کې ناس دي مولوی صاحب په کې مخ کې ناس یبا سور ګونه مقتدیان نو تا په نو شواز ولا مقتدی دا شی حرام نه راواله زچا هغه بیا او کلا تا خپل غاړه آزاد کړو بیا په کې شاملې دي سره صفا خبره متدیده وکا امینه وکا منی ومن نه منی من خپل غار آزاد او سبا در باندې پیش کیږو هغه پیش کیږي سم پیش کیږي یره پته نه وا ولې ما نو ویل دا خبره ما نه وکړه چې دا خلاف سنت روټي د خپل حرام دي ناروا دي ماشوم با خطنه کوي سنتي پاغه به خلک جمع کوي څوک په تخته پوښو کې څوک په پالنګو کې څوک په کرسي کې څوک په پیسې وروړي څوک په داو کې څوک په سیرې وروړي هغه کوي کې پروګرام جوړوم ماشوم ته سن کوم خپل خپلوان خلک به جمع کوم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د داسې روټۍ نه منع کړی د سنت روټه شته د خطنه حدیث کې راځي خو الا چې ماشوم د سنت کا هغه جوړ شو هفته لس ورځې پس بیا خلق نو غواړي څومره چې دا وخت چې خلق نو غواړي او روټه ورکه سنت طریقه ده او چې په کوم ورځ باندې ماشوم سنته په هغه ورځ روټه ورکول خلک جمع کول حرام دي د پیغمبر طریقه نه صحابه صحابي روان دي دعوت ته دعوت شوی مګر راغې بل کس وسکه وي پلانو دعوت کړي وي په خلاف سنت وي له وسوت ماشوم سنت یې ورته دا وي ماشوم سنت یې یا صحابي واپس شوی ته واپس شوی ما یا یقین خلاف قول والي بیا په ګور سنت وي کو سره نه دا حالت ده سان نه په خلاف سنت کوي مدرسې جوړې دي علما جماعتونه کې بیانونه کوي علما دي علم نه څوک دا بیان کوي چې دا ناروا دي موږ چې یو ځای کې بیان کوو خلکو ته ناشنا ښکاري ناشنا ځکه ښکاري خلکو ویلې نه ده مولا خپل پټه کړی دا ازکه خپل پټه یې چاغه کار خرابېږي عزت خرابېږي آمدنی خرابېږي مدرسه شریږي چاندا نه ورکه پیسې نه ورکه یا نو ما ته جمعه کې کار کوي مدرسه کې کار کوي پیسې راکې لنګر چره تنخوا راکې د څه کوم کار نه سره خدای والے نه چې دا کوم زمون نه کوم دا واحد سباز علماء دې چې ادا کار کوي من الحمدلله چې اوس کېږي خپل کو یا ورو سویل شو په زور عام نه څوک نور کې حق ته حق وي نبی علیہ السلام داسې زمانہ به زما امت کې راشي چې پاګې کې حق بیانول بداسي د کلاس کې سکروټه نیول لاس کې سکروټه نیول ګران دي حق بیانول داسې ګران دي خو د مولانو له مزید کولو کې ارس سونه دي هغه څه کوي بلو ته معاف دي کیسونو ته معاف دي مزي دي نه نه اورا ټیک دا مزي ولا ورکا چې د مزو دې پکې تا ته سي دین بیان کا چې سوچ دې کې کوا بارات خلاف سنت کا غمونه خاطو کې اکثر خلک رسمونه کوي وې دا ثواب نه دی خو او په غمونو کې خلک دا باز کارونه ثواب غني نو دې نقصان زیات دی دا هغه حاصل کو یو ټن ټکو نارو وته تم نه ما کو وسو نو دا کې ګناه شته خو دور ګناه نشته چې سوره سره یو غلط کار کوي او ثواب وته وي او په کومونو کې سره اکثر غلط کار کوي او سو وته وي ثواب وته نو کله دا کې نشان دی کوم څنګه لکه یو دا غینا چې مړه وشي پیغمبر طریقه سوا او زمونږه طریقه سره مړه یو په ځای پروتي او مونږه دی ګونو والا دا وختي پروګرام کوی ته په من معنا راځي یا ساتي کا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده د ترزوی دا وفات شو حضرت جعفر د جلان وو لاړې غمخوري وکړه دعا یې وکړه تسلی ورکړه فورن بیا راغې خپل بیبيان د ترزوی دي لرم نه دي نږدې دي ورور دې چې د جدا روټي بندوبست ولا کې د ترزوی خلا اخ په خود په خود کې چې الګره دي جدا دي د نه جدا دي ګټه وټه جدا ده تسلی ورکړه ورور ته خپل غم کوه ته غم شه من مانو پروګرام اسباب کټونه څه زما دي زبا چلو پروګرام به کوم تم خلکو ته وایې خپل کوشش وکړه دیوې زما په کتل چې مزید صحبت ته پکې ناس دي خپلوان برازي ماماګان برازي ماسی زامن برازي کاکا زامن برازي دغه زه سوبو صحبت دي خلکو د غم د روټې نه جوړ کړي صحبت ته ها نن مزید بیا د غم روټي به هغه سو خوري چې په چا باندې غم دي پلانې په خپشي چې مالې روټۍ را نکړه الکه خیال ګوره وکړه نه پتا راز دې من خیال وکوا د خپل غم خیال ساته نور خپلوان شتا دوستان شتا ملګری شتا هغه دې بندوبست کوي پیغمبر هم منتدا ته لیکه خو درې درې ورځې پورې ته به د خپل ملي سره غم کې خپلوان دي اقارب دي دوستان دي گاونډیان دي ابد روټي بندوبست کې کې یو یو کسې کې یو کې په یو ځای کې یو کې ارسه کې واګه د پکارداري بندوبست وکړي بعض خلک کوی زستا بندوبست نشم کولای ایستا من مان زیات دی او عجز مغربي هیڅ بندوبست نه کوي بهشکه بیا باکه یو صحابي دا د بل صحابي من مشوي دی سلمان فارسی من مشوي دی د ابو دردا صحابي روټي ولمخه ته اخدا ابو دردا سلمان روټي تناسته نو ابو دردا قربه کوي روټي را سره خړه او قانون دار چې یو بن مراشي نو تبوسه روټي قربه خوري دا شک پیدا نشي ازنه سره په کې چولی نه او خامخا خطرې کمدار ابو دردا ته وای په روزه وی د جمعرات روزه وینا وی سبا په روزه د هفته ورځ دا وینا وی نن دی ولې روزه ده سلمان او توله جلا وی نن د جمعې سپر ګرځ ورنو وی لکه نن د جمعې سپر ګرځ د خیرات خو والی پچا بچي اوس کو اره اره په خلکو چیس کا اره په خلکو روټه خورا نو کدا د جمعې ورځ خصوصیت تا ویلې او په دې کې ثواب زیات پیغمبر پاکا چې موږ هم د آینده جمعو شروع وکړو چې په ګرو جی نشو حدیث ته حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلمان په تون لټه سور کړي ګوره په عبادتو کې درې سيزونو ته پوزبه قیامت کې کیږي دا کار دی ولې کاو سره لکه د مونږ ولې کاو د مازیګر فرض الله قران کې تاسو ته ویلو چې اقیم الصلات منځونه وکړي مونږ دې کاو شو نو دا سره لکه د بیا ولې کاو الله مونږ ته تایو پیغمبر راځي ګل او پیغمبر ویلو چې سره لکه ته مونږ دې دکره او درکاتونه تشریح هغه طریقه مې کړې دا ته بول لګي کم کیف ته نه نه دا سره اندر قرآن ته کې بزي نو دا طریقه د پیغمبر وا د ملي په کور کې درې ورځې دنا خوراک ممنوع دی چې څو خپل کور ته رسیدې شي څو خپل کور ته هغه ته رسیدې شي او د کور والو د فاضل روټي بندوبست کې نو څوک نه کوي بدن خپل بندوبست کوي دا د پیغمبر طریقه نه نن موږ سکو کولمبۍ ورځ باندې خصوصا په درې مورو چې ملمانو اوس خطيږي نو موږ میخې راونیسو وی بیا په درې د میخ درې مورو او دا د درې ورځو وروسته چې کم خیراتونه موږ خاص کړی یا ساتي د دیوبند سردار دی پالیپت په هندستان کې یو ځای دی داغه قاضي دی قاضي صلاح الله پالیپت دی هغه کتاب لیکل دی ما لا بد منه 146 صفحه کې هغه لیکي ما سره موجود دی پای کې هغه وصیت کړی وي بعد مردن دنیاوی بمثل دهم وبستم وی زمانی کو بابا آدم ته پوس نه کړي پترستخان ناس ته خوراک یې کړو ناغه میوه خړلې وا پیرا چې کې میوه نه الله منع کړو نو نقصان کې واقع شو ته چې خوراک لزی دعوت درکې او شی وروړي سو کو ته پوس وکړه کنه سبا چې دا د څه خوراک لري دا د څه پروګرام دی چې ما دعوت راکې اې چې خیرات دې د پوسو بنا بسلويختي ته تاسو کو لا په کلی دی د پښتنو خیراتونه ډیر کم اصل دي صفا دي ټول د رسمون نه خالي نه دي یا به سلویتیانی یا به کلیزی یا به جمعی یا به نور دملوش پی یا به نور مسلی یا ساته کپدی طریقه یو سره خیرات نه خیرات نه تبدیل او ستا عمل څه شو عمل دم ټول تباہ دی جهنم دی زی سورۃ النساء کې وایي چې زما د پیغمبر خلاف دی وکړو نو ګوره جهنم دم زی دی خیرات خو پرې دا عمل جهنم ته رسیږي سورۃ النساء کې یوصل پنځلسم آیات دی صحیح خیرات دا دی چې یو ځای ته تم پته ولګي دی جمعات کې کار کول پکار دی څوک مخ خبروا پوسی مټ راولا سیخ راولا خخت راولا دا چا و ما دا پته نشته چا به کړیو بس الکه زمانون به ګوره والي چې پلاني په پتوره پیسې ورکړي ارسه تبا بالکل تبا پکې نشته دا د پته ولګي دا پکې راولا والکه دا نشته دا ولګوا دا چا پته نشته خخیر ابدارې وو خخیر ابدارې یو ګر غریب دی عجز دی داګه د بیماری وسره کیږي بیمار دی پیسې دوايي واده چې ټول زموږ هسپتال ته یاده پیسې ولا ځان نه پیدا خدا خیرات دی دیګم خیرات دی وا می حلال اورم خیرات دی پای کې د ریاکاری راځي پای کې نمو راځي اګه به خلک ګلی کوي دغه سو ګلم نه کوي ایا کپلار به خیرات نه کې وایا چې سو وسمیا قوم نو خدا غینه به ډیر خیراتونه تکې چاته پتن لګي بغیر د الله نه خیرات دا مونږ کو یاره زما کوم دي سخی زما کوم دي خیراتي سوچتا زما نو بلا سو کړولې چې سم خیراتونه کوم زما نوم لري جمعات کې زما نوم لري او ځکه ځکه خیرات کوم زه سړي یو ځای کې د کوي ضرورت ته چا د دوبو هغه ځای کې پورو کا کوي او کړه د دوبو بندو بسو کا دا لوی خیرات ته طریقه د پیغمبر باندې تلل بهترین عمل له او د پیغمبر د طریقې نه خلاف کول کول یا ساته ایمان پکې نشتا جهنم یې زیاده عمل برباد ده او دا ولی ولی خبرونه به سړی کم خالصي ښه نن موږ یو نه حدیث کې راځي الماسیه تجر الى ماسیه اخرى یو ګنا سره راکاږي بل ګنا تا نن د یو ګنا او کړه سبب بیا پدا کې ورو ورو ورو د یو کمینوس اوا حدیث ته بیا سره ورسیږي موږ با د پیغمبر خلاف ته خلاف وایو چې دا خلاف دی غلط کار نه وکړو او چې څوره کولې شو موږ به دا کې نشاندهي کو او هغه موږ ځان سمو کچا ځان سم کفه بها او پر کچا په طریقه د پیغمبر زندگی تیر کړه دا غي شان ګوره قران ذکر کوي الله و ټول ګناهونه به ته معاف کوم یو ګناه نه پرېدم یو غم او خادي زما په اتباع د پیغمبر باندې جوړ کړه چې د څور ګناهونه په غواو یا غفر لكم ذنوبکم ټول ګناهونه او